په عدل راضي شو دی او په هغه فیصلې د عدل باندې مونږ راضي شو تا حاکم مسلمانان مصلحت بجوید تا چې حاکم د مسلمانانو څه مصلحت وغواړي و میان توانګرا و درویشا فرقې بګوید او په منځ د توانګرانو او درویشانو کې څه امتیاز ووایي قاضی چو حالت ما بدید قاضی صاحب کله چې د ما حالت ولید و منطق بشنید او د ما گفتگوی واوریدله سربجۍ بې تف اول زه ورته دلایل وویله ساري صاحب سربجۍ بې تفکر فرو برد سر یې په هغه جیب دی یعنی په ګریبان دی تفکر کې یووړ پس از تعمل سر براورد او بیا ډېرې مودې بعد فکر نه سر راوړ و گفت ویې ویله ای آن که تواگرا را سنا گفتی ای سادی تا چې د مالدارانو کومه ثنا ویلې ده و بر دروېشان جفا روا داشتي او په فقیرانو دې ملامتیا او بدګویي مناسبه ګڼلې ده بدانکه نو سادي مکمل د تا خبره صحیح نه ده چې ټول مالداران ښه سړي دي بدانکه هر جا کې ګل است خار است سادي خبره داسې ده هر چېرته چې ګل وي هلته اصغای هم وي و با خمر خمار است او شرابو سره خمار هم وي نشه هم وي و بر سر گنج مار است او په سر د خزانې باندې مار هم موجود وي و آجا که در شه سوار است او کوم ځای چې قیمتي ملغلرې وي نهنګ مردم خوار است هلته بیا هغه مګرمچ انسان خور وي لذت عیش دنیا را لدغه اجل در پی است لذتونه د عیش د دنیا لره هغه نیشتې روغ مشادی بهمند یعنی طالب دوست جور دشمن نکشد چه کند اصل کې دا تاکید لفظي ولې نه پکې طالب د دوست چې کله جور د دشمن نه راکاږي نو څه به وکړي غریب بیا چېرته خوندونه حاصلولی شي یعنی مقصد د رقیبانو او د معشوقې هغه جور و جفا به وړي هله به مقصد دا ده چې که بیا دی هغه حاصلولای شي وصال حاصلولای شي یعنی طالب دوست جور دشمن نکشد چه کند بیا به څه وکړي چراک لذت وصل بې کشیدن جور رقیب میسر نمی شود جور دشمن چه کند گر یعنی طالب دوست جور دشمن اگر نکشد نکشد چه کند یعنی بیا به څه وکړي غریب چېرته وصال حاصلولی شي نو دې کیسې کې خو دا کیسې وي په پوه شوې حافظ صبور باش که در راه عاشقی آن کس که جان داد به جانان نمی رسد او ګوره دا خو طریقه ده مسلمه گنج او مار او گل او خار او غم او شادی به هم اندایو تر بلی سره خزانو باندې ماران وي مخکې به خزانو ماران و او ګلانو سره ازغي وي او غم او شادی دا یو تر بله چدي سره تړلي کله به غم وي کله به چې وي شادي که غم نه وای شادي به چا پېژندله چې شادي څه شی بهر حال نظر نکنی در بوستان ته نه ګورې باغ ته که هم بید مشک است و هم چوب خشک ته باغ ته نه ګورې چې په باغ کې هغه د بید هغه د مشکو غوندې بوی چې دي هغه بوټی وي ورسره ورسره وچ لرګي هم وي و همچنین در زمره توانګران او دارنګه په ټولیدې مالدارانو کې که شاکرن و کفور ټیک ته ځنې مالداران شکرګزار یي او صحیح صدقات وباسي زکاتونه او په نیکو خلکو او په غریبانو یې خیرات کوي و کفور خو ځنې بې شکره هم وي ځنې بې شکره او دارنګې د ټولي د درویشانو کې هم ټول بد نه وي و در حلقه درویشان چو خر مهر بازار زو پر شدی که چېرته د ګلۍ هره یوې قطرې نه ملغلر جوړېدلی د ګلۍ چې ورېږي هره یوې قطرې نه څه جوړېدلی ملغلر جوړېدلی او درو نه جوړېدلی بیا به د ملغلرې څه قیمت و نه چې خر مهر بازار زو پر شدی بیا به په مثال د مشکڼو بازار له دې نه چې ډک و نو مشکڼې څه داسې معتد بهي قیمت خو نشته به هر حال کوم شی چې ډېر زیات سي بیا هغه ها البته خاصان دي دربار د الله تعالی د الله تعالی دربار چې کوم خاصان دي خدای دې مونږ دې کې کي هغه توانګران وي مالداران وي لیکن وي درویش صفت چې کوم پکې ته مالداران وي مالداران خو چې الله سره تعلق وي وي مالداران خو زړونه یې د درویشان وي درویش صفت و درویشانا او چې کوم پکې د الله تعالی سره محبت وي نو هغه غریبان لیکن توانګر همت بظاهر غریبان لیکن همت او قصد چې وي هغه ورته الله تعالی عظیم ورکړی توانګر همت و مهین نه و مهین توانګر و مهین توانګران آنست که غم درویش خورد او بهترین د هغه بزرگ او غټ مالدارانو هغه د چې غم د فقیرانو خوري و بهین درویشا آ که کم کومی توانگرا نگیرد یا کم توانگرا گیرد دواړه نسخې صحیح دي ته ته به لیکلی وي او بهترین د فقیرانو هغه ده چې لستوڼی د توانګرانو نه نیسي یا کم توانګران نیسي یعنی توانګرانو خواته کم وردرومي نو دا هغه بهترین درویش ومن یتوکل علی الله فهو حسبه نو دا خبرې ما ته وکړې سادي وایي قاضي صاحب بیا یې هغه درویش ته مخ ولاړو پس روی عتاب از من به جانب درویش آورد، بیا یې هغه مخکې سرزنش له ما نه جانب د درویش ته واړاوه و ګفت او ورته ویې ویله، ای که ګفتی، ای هغه سړیه چې تا ویله توانګران مشتغلند به مناهی، چې تا ویله چې مالداران دا مشغول په منهیاتو باندې وي و مست ملاهی او دا په عبثیاتو کې مدهوش وي. ټیک خبره دې کړې ده. نعم، ها، بلې ولې نه؟ طایفه یې هستن یو ټولی په دو کې داسې وي یو ټولی په دو کې داسې وي ټول نه ځینې خلک ځینې مالداران داسې بری صفت کې بیان کر دی په دې صفت باندې چې د تا کوم بیان که قاصر همت وي و کافر نعمت او ناشکره د نعمتونه یې چې مال به برن و بنهن و بنهن چې مال ذخیره کوي او بیا کېدي نه خورن و نه دهن نه خوري او نه بل ته ورکوي ټیک ته یو ټولی داسې وي یقینا خبره دا ده و اگر به مثل باران نبارد او یقینا خبره دا ده چې که بالفرض و تقدیر باران ونه ورېږي یا طوفان جهان رهبر دارد یا طوفان ټول جهان غرق کي به اعتماد مکنت خیش نو په اعتماد د مالداري خپلې از محنت درویش نه پرسند محنت د درویشانو پته نه کوي چې یاره چا ته تکلیف ده داسې خلک یقینا خبره دا ده چې شته پکې و از خدای تعالی نه ترسن او یقینا خبره دا ده چې په مالدارانو کې یو ټولی داسې ده چې خدای نه یریږي نه چې هغه په اوښانو باندې سوري په خپلو کجاوو کې ملن خېلې کجاوو چې دا باکرې باکرې شینې بیا روانې دي په خپلو اوښانو چې دي سوري بیا سندرې وایي لم یلتفت نه دو التفات نه کوي الا من غاص فی الکسبي هېڅ سړي ته چې سورلی نه او په ټوپي کې خخ خخ ځي او بلن خېلې غریب روان ده کاته او خخ خخ ځي یوې خوا ته ځای شته ورله ورکوي نه یاره په دې څه پروا یا که بلن خېلې خخ خخ ځي نو ځي دی که نه پوه شو په دې خبرې دونا چگلی مخیش بیرون بردند دونا چگلی مخیش بیرون بردند گویند چه غم گر همه عالم مردند کمینه خلک چې کله هغه ګدړي خپله له اوبو نه باره کي نو زر دا ووایي چې غم څه پروا ده ګر همه عالم مردان که ټول عالم مړ شي پروا یې نشته ما خپل ځان وباسه بهرحال قومي بدي نمط هستند یقینا خبره دا ده چې د کومه ما درته بیان کړه یو قوم په مالدارانو کې په دې طریقې سره موجود دي که شونې دي چې کومه تا واورېدله لیکن ورسره ورسره دا وینې انور نه پسې وینې و طایفه خوان و طایفه خوان نعمت نهاده و طایفه او یو داسې ټولی هم ده خوان نعمت نهاده چې دسترخوان د نعمتونو ایښی ده و دست کرم کشاده او لاس د سخاوت یې کلاو کړی ده و طالب ناما او هغه طالب د نام دي و مغفرت او د مغفرت دي و صاحب دنیا و آخرت او صاحب د دنیا او آخرت دي چون بندگان حضرت بادشاہ عالم لکه ملازمان او نوکران دي دربار د بادشاہ عالم عادل مؤید مظفر مالک عظیم انام حامی ثغور اسلام وارث ملک سلیمان عادل ملوک زمان چې پلار به هم چېرته بجای پسر خپل زوی سره هرګز یې کرم نه کړد هرګز دونه کرم ونه کړي پلار خپل زوی سره دونه سخاوت معامله نشي کولی که دست جود تو لکه لاست سخاوت تتا با خاندان آدم کرد سره د خاندان د آدم علیه السلام کړې ده لکه ته چې انسانانو سره کوم احسانات کوې او ته چې انسانانو سره کوم سخاوت معامله کوې عامو خلکو سره یو پلار به خپل زوی سره د دوره سخاوت معامله خدای خواست که بر عالم ببخشد او وي داسې ډېر خلک سړي ته داسې تعجب ښکاري چې دا خو یې ډېره مبالغه وکړه نه نه وي داسې ډېر خلک ډېر داسې چې دونه سخي مزاج دي چې هغه کوم سخاوت کوي عامو خلکو سره خپل ډېر پلاران داسې چې زوی سره هغه سخاوت نه کوي ولې نه مو دي لیدلي ډېر پلاران داسې چې زوی له دونه خرچه غریب له نه ورکوي او کرایې قدرې نه ورکوي ځان خپل کار کوه خپل او ځان له یو ځای کوي او څه یو غوبلې کي او پردی سړی به یې او درله پیسې به درکوي طالبه چې ټیم نه یي درنه بچیه بیا ما ته وایه دی داسې دا خو دنیا نظام خدای خواست که بر عالم یې وبخښی څه حدیث یې ورته وایي چې ګوره دا د تاسو کمال نه ده خدای پاک دا اراده کړې وه چې زه په عالم باندې بخششونه ارتوی کړم نو چې دا اراده یې کړې وه ترا به رحمت خود بادشاه عالم کر نو تا لره په خپل رحمت سره بادشاه د عالم که دا د الله تعالی نظام یوه حصه وه چې الله تعالی دا فیصله کړې وه چې زه به په دې خلکو باندې بخششونه کوم نو هغه آیت ته یې مقصد دا ده چې ته منځ کې دنیا خو دارالاسباب ده ته یې منځ کې پکې هغه کړې چې دا تا په لاس کې په خلکو کې بخششونه بهر حال قاضي چون سخن بدین جا رسانید قاضي چې کله خبره دغه ځای تر ورسوله چې نه ټول مالداران بد دي او نه ټول فقیران بد دي بلکې هغه دوه قسمه دي هغه دوه قسمه دي واز حد قیاس اسم مبالغت در گذرانید او له اندازې د قیاس نه یې است مبالغې ته که مقصد دا ده چې داسې وچلاو به مقتضای حکم قضا رضا دادیم د تقاضې د حکم د قضا د وجې نه مونږ دواړه په فیصلې راضي شو و از ما مزا درګذشتیم خپل ما مزا نه مو یو بل نه معافي وغوښتله و بعد از مجازات طریق مدارا گرفتیم او وروسته د یو بل نه ګرما ګرمیا دې خبرو نه بیا مو طریقه د رعایت ونیوله و سر به داروک بر قدم یکدیګر نهادیم او یو بل ته مو سر په تدارک سره چې هغه مافات ای مامضا تدارک وشي یو بل باندې مقدمو باندې سر ورکېښود ده ما نه معافي وغوښتله ما ده نه وغوښتله و بوسا بر سر وروی هم دیګر دادیم او یو بله مو په سر باندې ښکلول کړه چې بس خطا شوي یو سره به هر حال سعدي وایي دا خو سعدي یو تمثیل جوړ کړی ده که نه او ترتا یعنی مالداران او غریبان درته چې کړه دوه قسمه کړه سعدي وایي چې وخت مې سخن برین دو بیت کردیم که په دغې طریقې مړ شوې یا دغسې شیکو باندې مړ شلې نو بدبخت به مړ شوې ځکه هغه پوره غزل ده د طاهر کلاچي مینه څه ټوکه مسخره خو نه ده دغه کیسه تشه کیسه خو نه ده کله تقدیر کله تدبیر ګراموې دا نظریه څه نظریه خو نه ده خوبان به ولې نه اوسېږي پکې خوبان به ولې نه اوسېږي پکې د زړه دنیا څه ادیره خو نه ده ولې به نه ساسي ترې شاد د حسن ولې به نه ساسي ترې شاد د حسن دغه غزل د مرثیه خو نه ده ولې به نه ساسي ترې شاد د حسن دغه غزل ده مرثیه خو نه ده به هر حال کله تقدیر کله تدبیر ګراموي دا نظریه څه نظریه خو نه ده چې کله تقدیر او کله تدبیر نه نه به هر حال رضا بالقضا پکار ده نو درویش ته صبر پکار ده او اوس توانګر ته خطاب کوي توانګره ومالداره د فارسي کې هغه حرف ندا وروسته لګي و مالداره تو دل و دست کامرانت هست کله چې زړه او لاس دې تا چې کامیابي ده خدای درله څه درکړي دي نو خپلې اوخوره په خلکو یې وبخه چې دنیا به کې به سعادت حاصل کې او په آخرت کې به هم سعادت حاصل کې په دنیا کې سعادت او په آخرت کې په دواړو کې به سعادتونه چې کې حاصل لږ بند هشتم در آداب صحبت و حکمت، دا اتم باب په آدابو د صحبت او حکمت کې ده، یعنې لوازمات او مناسبات د مجلس، قواعد او مراتب او اطوار د مجالسو، باهمي معاشرت ژوند، یو بل سره خبرو کول، یو مجلس کې څه انداز اختیارول، نشست و برخاست په څه طریقې سره کول چې خلک مقصد دا ده چې هغه نه متاثره شي خلک هغه نه متاثره شي بهرحال اداب آداب دا د ادب جمع ده او چاته وتایي نگاه داشتن حد هر چیز د هر شي خپل حد لحاظ ساتلو ته چې وتایي ادب ورته هر شي هغه خپل حد لحاظ ساتلو ته ادب ورته حکمت مال از بهر آسایش عمر است، د مال و دولت دا لپاره د آرام سره زندګي تېرولو د عمر دي، دې پاره سړی مال و دولت غواړي چې زندګي مې په راحت او په آساني نه عمر از بهر گیر کردن مال داسې نه چې ټول عمر دې لپاره د جمع کولو د مال چي وقف کړی نو هلکه چې ته ټول عمر جمع کړې نو بیا به خورې کله خوند به کله ونه اخلې نه نه مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گیر کردن مال عاقلی را پرسیدن نیکبخت کیست یو هوښیار سړي نه خلکو تپوس وکړو چې نیکبخت څوک ده و بدبخت کیست او بدبخت څه شی بدبختي څه شی ده گفت ده ورته ویله او بدبخت څوک ده ده ورته ویله نیکبخت آن که خورد وکیشت نیکبخت هغه سړی ده چې خپله یې وخوړله او ځان دپاره یې آخرت کرونده هم جوړه کړه غریبانو باندې خرڅ کړه وبدبخت هغه کې مرد وهشت او بدبخت هغه سړی ده چې مړ او مال دولت یې پرېښود نه خپله وخوړله نه آخرت ته ذریعه کړه صرف میراثپرو ته یې پرېښودله دا بدبخت ده مکن